شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم سوره مایده ده د دین احکام بیانیږي نن یو ښکلې خبره قرآن مجید کوي مؤمنانو دا خپل تمام حالات راوالی دا تخپل تمام معاملات راوالی او د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع کې خپل حالات دسې تیروي خپل معاملات دسې کوي ژوند دسې تیروي چې هغه د رسول الله او د قرآن مجید د سوري د لاندې دقسې تمام حالت خدای دی که هغه د مرګ مسله وي که هغه د ژوند مسله وي که هغه د غم وي که هغه د خوشحالۍ وي دا تمام حالت که د سفر مسله وي که د حضر مسله وي ټول د الله د دین مطابق دا دغه دی په دې ایاتونو به موږ علی پوه شو چې هغه واقع بیان کو چې کومه واقع کې دا آیاتونه نازل شوي دي یو ځل ملګرو تاسو بخاري کې دا واقع ویلیم وه که درته یادی واقع داسې شوې وه چې د مکې یو سړی دی بودیل نامې وه بودیلو دا د عمر ابن العاص ازاد شوی مریو دا بودیل مسلمانو د تجارت دپاره روان شو شام ته شام ته په لاره کې د سره یو دوه کسه نور ملګري شو هغه عیسیانو یو تمیم داری دا بیا رستو مسلمان شوی دی او یو عدی ابن عد بدا عدی په لاره کې ورسره یو دوه کسه نور ملګري شو یو تمیمې داري او یو عدي د دې درې جماعتونو ډله شوه روان شو چې شام ته ورسېدل دا حضرت بودیل بیمار شو او په ځان پوه شو چې زه نور نه پاتې کیږم تاسو بخاری کې ویلو نو دی ډېر هوښیار و زر قلم را واغشته او په یو وړوکي کاغذ کې دا د سره چې څومره سامانو د دې ټولو پیرسې ولیکه پلانې شی پلانې شی پلانې شی او دا کاغذ را واغشته د ملګرو ته نه ښیي په دې خپل سامان کې پټ کېښو او مرګرو ته وصیت کوي چې زمرمه او زما دا سامان به راوالی زما وارثانو ته به مکې ته یوسې دې ته وسی وایي ښه چې د مرګ په وخت کې ته چاته وایې چې زما دا کار وکړه دا کار وکړه دې ته څه وایي وسی دې دوو ته یې وصیت وکړو دا غریب دلته مړ شو چې مړ شو هغه نورو ملګرو خپل کار بار وکړو بیا چې واپس راتلل د ده سامان هم راوړو مکې ته رالل چې رالل سامان یې حواله کو د هغه وارثانو ته چې هغوی دغه راکولاو که سامان هغې کې هغه رقه راووته کاغذ په هغې کې هغه پیرس لیکلی شوی اوس پیرس کې یو جام لیکلی شوی او د چاندی جام خو د چاندی جامو په هغې کم لیکۍ چې شوې وه نقشونګار نو هغه د سونې و د چاندی جامو د سپینو نقشونګار پې لیکل شوی د دغو د سرو د سونې دا جام پکې نو په پیرس کې جام لیکل شوی و خو په سامان کې جام نو دا وارثان را پاسېدل د دوو کسانو ته وایي چې حضرت بودیل چې دی زمونږ مړی د ده خو به بیماري اوږده شوې نه وه چې په ځان یې څه لګولي وایي نه وایي د بیمارۍ نه پس څه شی خو یې خرڅ کړی نه دی وایي نه د بیمارۍ نه پس یې چاله څه شی خو ورکړی نه دی وایي نه وایي ښه چې نه خرڅ کړی دی او نه چاته ورکړی دی او نه په ځان لګولی دی د هغه په سامان د پیرس کې دلته جام لیکلی دی او سامان کې جام نشته دوی پې دعوه کوي چې دا جام تاسو پټ کړی دی دوی پې دعوه کوي وارثان چې دا جام تاسو پټ کړی دی هغه دوه وسی هغه انکار کوي مسله راله رسول الله ته چې رسول الله ته مسله راله دا حکم نه آیتونه نازل شو د دې آیاتونو مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دوو وصیانو ته قسم ورکړ هغوی داسې قسم وکړ چې زمونږ د په خدای قسم وي چې مونږ په دې خبر نه یو چې جام څه شو او نه مونږ لیدلی دی رسول الله دا پرېښودل چې زه بیا هغه جام په مکه مکرمه کې د یو زرګر سره راووت د دې بودیل وارثانو زرګر راونیوه چې دا جام خو زمونږ دی دا تا سره د کوم ځای نه راغی هغوی ورته وایي دا په موږ باندې تمیمیداري او عادي خرڅ کړی دی هغه دوه ګوان هغه یې چې راونیول چې هغه جام خو تاسو وی چې موږ نه دی لیدلی خو تاسو مکه کې په دغه خرڅ کړی دی په زرګر اوس دوی دعوه کوي چې دا جام موږ ستاسو د سړي نه اغوښتی و خو موږ سره ګوان موان نو نو موږ اوس بلانجې را سره خلک کوي نو موږ وی انکار وکړو چې موږ جام نه دی لیدلی ورنه دا جام موږ اغوښتی و دوی دعوه د څه کوي دا جام موږ ستاسو د مړي نه اغوستی و هغوی انکار کوي تاسو اغوښتی نه دی نو دلته مسله الټه شوه اوس دا دوه کسه دعوه کوي موږ اغشتی دی وارثان انکار کوي چې نه تاسو اغشتی نه دی نو دلته قسم دی وارثانو ته راغی چې تاسو قسم وکړئ چې دا او جام ستاسو دی سړي دغه ما دوی باندې خرڅ کړی نه دی نو دوی بیا قسم وکړو نو اوس دا دی کله چې خدای دی نکی همدا دغه شو په سفر لاړې حج ته لاړې عمرې ته لاړې بل کار ته لاړې او ته اوس په ځان پوه شوې چې زه مرم زر یو دوه کسه راولې ځان ته کېنوه او چې څه معاملې وي د تمامو معاملو وصیت درته وکړه چې هلکه داسې دي داسې دي داسې دي داسې دي او لاړ شه زما وارثانو ته دا خبرې ورسوه یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو شهادت بینکم گواهی په منځ تاسو کې شهادت بینکم گواهی په منځ تاسو کې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو ستاسو ته مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت کې اوس هلکه د مرګ په حالت کې مرګ د ته حاضر شوی دی او ته وصیت کې نو د وصیت په وخت کې بیا به ګوی د چا وي د دوو کسانو ګواهي په من ستاسو کې په هغه وخت کې چې حاضر شي یو ستاسو ته مرګ په وخت د وصیت کې نو هغه څه دي اسنانې د دوو کسانو ګویي ده دا شهادت بینکم دا مبتدا کې او اسنان د هغې دپاره خبر کې دا ګواهي په منځ تاسو کې هغه څه د اسنانې هغه ګواهي ده د دوو کسانو ماما چې مرې نو د مرګ په وخت کې چې ته ځان ته کسان ګواکې په خپل وصیت نو هغه به څو ګواني دوه او دا دوه به څنګه وي زوا عدل چې هغه دواړه به خاوندان د انصافي زوا عدل هغه دواړه به خاوندان د انصافي او منکم ستاسو نه به مسلمانان ښه مسلمانان کسان به راولې او ځان ته به کینې او که مسلمانان نه میلاویدل هغه علاقه ټوله د غیر مسلمو وه نو او آخران یا دوه نور کسان من غیرکم بغیر ستاسو نه لکه دغه صورت کې دا دوه عیسیانو ان انتم ضربتم کشر تاسو سفر کړو فی الارض پس مکه کې ان انتم ضربتم که چېرې تاسو سفر کړی و فی الارض په ځمکه کې تللی وی مثلا حج ته تللی یې عمرې ته تللی یې شام ته تللی یې فاصابتکم ورسېد تاسو ته په دې سفر کې مصیبت الموت مصیبت د مرګ او دلته درته مرګ حاضر شو او دلته ستاسو مالونه دي کاروبار دی دی او ته وصیت کې خیر دا ګوان به بیا راشي ګوی به وکړي که په دې ګوانو باندې څه اعتراض نو بس خبره ختمه شوه خو که د مړي وارثانو په دې ګوانو باندې دغه وکړه اعتراض چې تاسو غلا کړې ده زیاتې هم کړې دی نو بیا به حکومت راونیسي او گرفتار به کی نو چې گرفتاری کی نو بیا به وله قسم ورکی تحبسونهما تاسو به بند کې دا دوه کسان مثلا دقسې ده چې په چا باندې تهمتي چېره دې سړي زما مال غلا کړی دی زما بل څه دغه کړي دي او تاسو یې ګرفتاروی حکومت یې ګرفتاروي دا جایز دي تحبسونهما تاسو برابند کې دا دوه کسان او را به ولې من بعد صلات پس د مانځنه دا مستحبه طریقه ده ورنه مونځ ضرور نه دی که مونځ وي او که نی خو رسول الله پس د مازدیګر د مانځه نه حاضر کړي فیقسمان بالله دا دواړه به قسمونه وکړي په الله ان ارتبتم خو کله که چېرې ستاسو شک په دوی لکه دغه او ځای کې د مړي وارثانو په دې دوو کسانو شک وکنه چې جام دوی پټ کړی دی نو داسې قسم به وکړي چې لا نشتري به موږ نالو په دې قسم سمنا پیسې هلکه دا کسانو باندې چې شک و قسم ورته ورکې ولو کانه اگر کوي دی ذا قربا خاوند خپل ولی هلکه د ترور زوی دی دی د تره زوی دی دی خو چې شک دی پی وي نو بلکل د قرآن مجید نه دغه دی قسم ورکه خپل ولی ته مه ګوره او دسی به ووی چې لا نشتری به سمن ولا نکتمو او نه منګه پټو شهادت الله گوی د الله انا یقینا منګ چې یو اذا لمن الظالم من الاسمین په دغه وخت کې به د ګناهګارو نه یو بس خبره ختمه شوه رستو بیا پته ولګېده چې دغه دوه ګوان چې دا قسم یې وکړ دا په دروغ و فان عسره که چېرې خبرداری وشو علا انهما استحقا علا انهما په دې خبره چې دا دوه ګوان استحقا دې دواړو کړې ده اسمن ګناه رستو پته ولګېده چې دغه دوو کسانو غلا کړې ده او بیا قسم په دروغه کړی دی نو مونږ خو زمیدار وایو که نه تاسو هم وایې په قسم باندې قسم نشته بل ورځ هم یو سړی راغی وي زمونږ نیکه په ځمکه قسم کړی دی اوس را باندې بیا دعوه کوي نو په قسم باندې قسم چرته یي هلکه چې قسم دې په دروغه کړي او درته او ښه پته هم ولګېده چې دا قسم په دروغه نو بیا قسم شته ها که چېرې خبرداری وشو په دې خبره چې انهما دا دوه د دوه کسان استحق دې کړی دی دوی دواړو کړی دی اسما ګناه قسم یې کړی دی او په دروغ یې کړی او دا منځ کې غلو جام دوی پټ کړی دی نو اوس دعوه پیدا کوي دا دوه کسه ګواه چې دا جام موږ اغستې دی مثلا او وارثان انکار کوي چې نه تاسو نه دی اغشتې نو بیا وارثان منکر شو فآخران نو بیا به دوه کسه نور یقومان ادریږي مقامهما په ځای د دې دوو پرون خو قسم دې دوو ګوانو کړی نن به د دوی په ځای باندې د مړي وارثان ودرېږي دوه کسان او من الذین دا دوه کسه به د هغه خلکو نه استحق چې هغه ډېر حقداري علیهم په دې وارثانو او الاولیانې هغه نږدې وي مړي ته مړي ته چې کم نږدې کسان یو د ټولو وارثانو نه زیات حقداري ابه ودرېږي لکه مثلا زامن هم دي او نوسیم دي نو چې زامن هم دي او نوسیم دي نو زامن مړي ته نږدې وي دا زامن به قسم وکړي نوسي دې نه کوي که زامن نشته نوسي دي او تره زامن دي نو بیا به تره زامن نی دا نوسي به ویقسمان بالله دا دواړه به قسمونه وکړي په الله او وبه وایي لشهادتنا چې زموږ دا ګوی او زمونږ دا دعوا احق دا ډیره رښتیا ده من شهادتهما د ګواهۍ د دې دواړو نه ریاضه شهاد دا نغه نه دی شهادت په معنا د دغه سره مرازي ښه د ګواهۍ سره دا مونږ چې کم قسم سره دا مونږ چې کم قسم کو دا زمون قسم د دوی د قسم نه رښتیا دی لشهادتنا چې یقینا زمونږ دا ګوی یعنی زمونږ دا قسم احقو دا ډیر رښتیا دی من شهادتهما د ګوی د دې دواړو د قسم د دې دواړو نه وما تدینا او موږ زیاتې نه دی کړې بېځایه موږ دا ونه کوو انا یقینا موږ چې یو اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین موږ به د ظالمانو نه یو وایي دقسې معامله کوئ که په دې دوو ګوانو باندې ستاسو شک چې دوی غلط کار کړی دی او هغوی نه منله نو بیا قسم ورکې دا قسم ځکه ورکې چې ګوان صحیح ګوی کوي غلط ګوی نه کوي دقسې بیا که رستو څه نوره لانجه وه د مړي وارثانو له بیا قسم ورکوي چې د مړي وارثان زیاته دعوه نه کوي دا مسله د ګواله قسم شته که نشته زمونږ زمیدار وایي ګوالم قسم نشته هلکه ګواله قسم ولې نشته ته په ما ګوۍ کې او په غلطه ګوۍ را باندې کې زه به حاکم ته ویم عدالت ته چې حضرت ته خو ته قسم ورکړه چې دا خبره دې وکړي او قسمیه وکړي نو ګواه به داسې وي زما دې په الله قسم وي چې دا زه کومه ګوۍ په ده باندې کومه دا رښتیا ویم دروغ نه ویم ان یقینا ذالک دا خبره چې که اول څه مسله وه نو ګوانو له قسم ورکې که بیا څه مسله پېښه شوه د مړي وارثانو له قسم ورکې ولې وایي ذالک دا خبره ادنا دا ډېره نږدې ده ان یاتو چې دوی به راتلل کوي بشهادتې په ګواهې علا وجهها په طریقه د هغې ګوان به صحیح ګوی کوي وایي هسې نه چېرته غلطه ګوی وکړم مال به قسم بیا راشي نو ذالک دا خبره چې ده ادنا دا ډیره نږدې ده ان یاتو چې دوی به راتللو کې بشهادتې په ګواهې علا وجهها په هغه خپله طریقه او د مړي وارثان به بېځایه دعوه نه کوي ولې دوی به پوهېږي که موږ بېځایه دعوه وکړو بیا په موږ باندې قسم راځي او یخافو یا به د مړي وارثان ویریږي چې ان ترد ایمانون چې واپس به کړی شي قسمونه په دوی بعد ایمانهم پس د قسمونو د ګواهانو نه مړه خو بنیادي خبره دا ده چې تقوا واتقوا الله د الله نه ویریږي بیځایه په یو بل باندې دعوی مکوي د بیځایه د یو بل مال ته زړه مخه کوي واسمعو وورئ د الله خبره الله پاک د دین د خبرو هدایت کوي خو دیندارو خلکو ته والله الله پاک چې دی لا یهدی القوم الفاسقین هغه هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته ځکه فاسق سړی د هدایت طلبګار نی نو چې طلبګار نه شو الله ورته هدایت هم نه کوي بیا دې د ورځې د قیامت نه ویریږي ځان سره دا وایي چې په ورځ د قیامت حدیث کې مرازي زه خپل رب ته ودرېږم مونږ ته به استاد هم وي طالبانو هر یو ځان سره د ووایې دا زړه کې دا خبره وایي کلکه وکرئ دې زړه کې ونیسئ زړه کې چې په ورځ د قیامت زه الله ته پیش شم نو یو به دا وی چې الله به ما نه د خپل عمر تپوس کوي دا دې څه کې تیر کړی ما نه به الله د خپلې ځوانۍ پوښتنه کوي چې دا دې په څه کې زړه کړې وه ما نه به الله پوښتنه کوي چې دا مال چې تا سره او دا دې د کوم ځای نه ګټلی و دا وی حلال که حرام بیا دې کوم ځای لګولی دا پوښتنه به شي بیا به ما نه تپوس شئ چې تا د قرآن مجید باندې په دین ځان څونه پوه کړی او بیا دې د پوهې مطابق څومره عمل کړی دا ورځ د قیامت کې نو مطلب دا دی مال کاروبار په دې کې ډېر خیال کوی چېرته د بل سړي حق خو مې نه دی والی وی یوم رایات کې یو ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده ولې دا داسې ورځ ده چې انبیا علیهم الصلاة والسلام څومره لوی هستی دي دا به هم الله نه پریږدي د دوی نه به هم الله تپوس کوي چې انبیاو تاسو له چې ما دین درکو هغه هم قوم ته بیان کړی که نه او چې قوم ته بیان که نو قوم دله څه جواب درکو یوم رایات که یو ورځ یجمع الله الرسل چې الله به راجمع کي پیغمبران په ورځ د قیامت به الله پیغمبران راجمع کي فیقولو الله به ورته ووایي چې ماذا اجبتم تاسو ته څه جواب درکړی شوی و رسول الله به وی کنه قولو لا اله الا الله تفلحو ووایه کلمه چې کامیاب شي دا دعوت قوم ته نو چې تاسو دوی له دعوت ورکو نو هغوی دله د دعوت مقابله کې څه جواب درکو ماذا اجبتم څه جواب درکړی شوی او تاسو ته تا قالو دا انبیا به ورته ووایي پیغمبران به ورته ووایي چې لا علم لنا نشته د علم زمونږه رب زمونږه علم هغه نشته انک یقینا ته چې انت علام الغیوب تر ډیر زیات عالم په پټو باندې رب دا د غیب مسله ده او د غیب مسله باندې ته د رب د هر چا نه ښه پوهیږي خیال لري دلته به انکار وکړي چې ربه موږ د خپل امت نه خبر نو مونږ ته د خپل امت علم نو دلته سوال کوي خلک چې انبیاو ته ولې علم نو مثلا زمونږ خوږ پیغمبر علیه السلام نو که نور علم ورته نو نو دا خو ورته و که نه چې د هغه د زمانې صحابه د ابوبکر صدیق علم ورته نو د عمر صاحب علم ورته نو د عثمان او د علی او د دې صحابه او علم ورته نو چې دوی غټې غټې قربانۍ کړي دي یا د دې علم ورته نو چې ابو جهل او ولید ابن مغیره غټ دشمني کړې ده بیا انبیا ولې وایي چې زمونږ علم نو د هغې جوابونه ډېر جوابونه خلکو کړي دي خو بزرګان داسې جواب کوي چې د لوی عالم په مقابله کې د وړوکي عالم علم اشنی رب ستا علم بیا اندازې دی ستا د علم په مقابله کې رب زمون علم هغه نشته دی د الله دی وبخي زمونږ د مشر استاد بل نو د سوات هغه دا زما عکوس پېښور مدرسه کې استاذ نو دلته به چې رالو دا زما او د هغه سره خپلو کې د راز خبره وه کله به یې ما نه د یو مسلې تپوس وکړو چې یاره دا مسله څنګه ده نو ما ورته ووی چې صاحب زه نه پوهېږم ما به دې زه نه پوهېږم مطلب دا شو چې ته زما استاد زما علم ستا د علم مقابله کې اسم نه دی یو ځل وی ولا تمسکو بعصم الکوافر یو ځل د دې نه تاسو را نه کړو الله وی تاسو مراټینګوي اغه نکاح د کافرو خزنو ماته وی د دې څه مطلب دی نو ما ته یې زنه پوهیږم مطلب د دې دا شو چې د معمولی علم د لوی علم مقابله کې داسې لکه نه علم نو ما وی د الله د پیغمبرانو خو لوی علم دی خو د الله د علم مقابله کې لا علم لنا نشته د علم زمونږه انک یقینا ته چې انت علام الغیوب ته ډېر لوی عالم یې په پټو باندې دا به موش بیا به حضرت عیسی علیه السلام را مخکې شي عیسی علیه السلام د عیسیان نه دي دوی به وی چې موږ زموږ مشرانو ته عیسی علیه السلام دا وصیت کړی دی چې تاسو د الله عبادت مه کوئ زما عبادت کوئ بس چې زما عبادت کوئ دا داسې شو لکه چې د الله هم کړي دوی نه چې تاسو تپوس وکړئ چې دا یا عیسی مدد تاسو ولې وایې وایي زموږ مشرانو داسې ویلي دي نو د دې خلکو د ملامتولو دپاره به الله عیسی علیه السلام ځان ته راپیش کړي په ډېر عزت ورته به وایي ای عیسی په ما په تا دا احسان کړی ما په تا دا احسان کړی بېشمار احسانونه به ورته بیان کړي وی دونه احسانونه می در باندې کړي وو نو د دې احسانونو مقابله کې تا قوم ته څه ووې چې زما عبادت کوې دا تپوس به دې کوي دې دپاره چې د عیسیان لږ ملامته شي نو دوی به دا سرونه ټیټ کړي او عیسی علیه السلام به په ډېر عجزۍ باندې د دې جواب ورکړي اذ قال الله په هغه وخت کې چې ووایي الله چې یا عیسی ابن مریم ای عیسی زویه د مریمې اسکر نعمتي ته رایاد که زما نعمتونه علیکه چې ما کړي دي په تا په دنیا کې ما په تا باندې څومره نعمتونه کړي دي وعلى والدتک او په مور ستا ستا مور محترمه مریم په هغې باندې ما څونه نغه کړي نعمتونه یو نعمت دا دی از ایتکا په هغه وخت کې چې ته ما مضبوط کړې په هغه وخت کې چې ما ته مضبوط کړې بروح القدس په حضرت جبریل حضرت جبریل به د حضرت عیسی سره داسې ګرځېده لکه دا نن چې باډیګارډ د چا سره ګرځي دا یو دویم احسان دا تکلم الناس تا به خبرې کولې د خلکو سره فی المهدې په ځانګو کې د دوه درې ورځو ماشوم وي او د خلکو سره به د خبرې کولې دا بیل دغه شو فی المهد په زانګو کې وکهله او په پوخ عمر کې وکهله او په پوخ عمر کې دا یو بل احسان و اذ علمتک الکتاب او په هغه وخت کې چې ما علم درک تا ته د کتاب او په هغه وخت کې چې ما علم درک تا ته د کتاب ښکلې خبره دا ده چې مراد د کتاب نه قرآن مجید والی نو دا اسانه معنا ده ما تا ته علم درک الکتابه د قرآن مجید عیسی علیه السلام به ګورې بیا ځمکې ته راځي ښه د قیامت نه مخکې دی به راکوزیږي نو هغه وخت کې به دی د قرآن مجید لوی عالمي ولې حکمته د احکامو ولې حکمته ځینې خلک وایي د حکمت معنا حدیث دی هم صحیح ده والتورات او ما تا ته علم درکه د تورات والانجیل او د انجیل دا یو بل احسان و استخلقو په هغه وخت کې چې تا به جوړول من التوینې د مر د خټې نه په هغه وخت کې چې تا به جوړو د خټې نه که هیئت تویرې په شان د شکل د مرغو که هیئت تویرې په شان د شکل د مرغې د مرغی په شکل به دی یو شی جوړ که د خټې نه دا نه دي خاپیرک چې ورته وایي د شپې چې ګرځي دا به د جوړ که داسې پوکې بیا ورکه چې پوکې بیا ورکه د هغې نه به خاپیرک جوړ شو چې خاپیرک به جوړ شو وال بلوت چې خلکو نه به پناه شو بیا به راپرېوت خو دا ټول بې اذني زما په حکم فتنفخ فیها تا به پوکي وواو په هغې کې هغې کې به سا پیدا شوه فتکونو نو شو به هغه طویرا مرغې باذني زما په حکم دا یو بل احسان د مور نه پیدا شوي ړوند به درته راغې تا به پې لاس راښکه هغه به جوړ شو دا بل عزت و تبرئ الاکمه او تا به جوړول د مور نه پیدا شوي ړوند والابرس او برګ چې کوم دا برګي بیماری به پې وه دا به تا جوړول به اذني په حکم زما دوه درې قبرونو ته داسې ودرېدلی دی او ورته وایي قم به اذن الله د الله په حکم راپاسه دا به د قبر نه راپاسې دا بل عزت و از تخرج الموت او په هغه وخت کې چې تا به رایستل مړي د قبرونو نه ژوندي ورته به دي ووې قم باذن الله راوبوت باذني زما په حکم بل بن اسرائیل چې تا نه تو شو یهودو او هغه کوټه کې ته راګیر کړې او تا نه چاپیره شو تاسو ویلي ما د دوی نه چت مې درته سورې که او په چت مې درته ملایکې درولېږلې او پاس اسمانونو ته راوخېژولې د هغې نه مې خلاص کړې دا بل احسان و از کففت بنی اسرائیل او په هغه وخت کې چې ما را بند کړو بنی اسرائیل عن کستانه دوی د باندې حمله کوله ما تانه را بند کړو از جئتهم په هغه وخت کې چې تا راتلو کړه دوی ته بالبینات په دلایل واضحه او سره فقال الذین کفرو نو اوی هغه خلکو چې کم کافرانو منهم د دې بنی اسرائیلونه سی وی ان هذا ندی دا دا حضرت عیسی چې څه ښکاره کوي نه دي دا الا سحر مبین مګر دا جادو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 کولمو بیماري ده هغه ته دعا وکړئ چې الله ورته صحت عاجله ورکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړئ چې الله د دین سره محبت پیدا کړي دا کم معیشي کم سختی راغلی د معیشت الله په خپل کرم سره دا سختې ختم کړي وصلی الله تعالی